قدرمنو اوریدونکو د بیان وخت شوی دی د پروګرام په دې برخه کې اوس تاسو پام بیان طرف ته راړو د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار د سیاسي چارو د کمیسون غړی د محمد جنسای سره تعلق لرونکي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين د دې زنا پنځه عملونه دا پنځه کارونه هغه ذکر کوي چې هغه د اعمالو سره تعلق لري خو بیا په دا پنځه دا ټول د نفلی عبادات سره او د فرضي عبادات سره الله پاک ذکر کړی دی وات المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين دا الله پاک نفلي اعمال ذکر کوي چې ورکوي مال خپل سره د محبت د مال نه انسان د مال سره محبت دی او بیا هم د الله پاک په لار کې ورکوي ذوی القربا خپلوانو ته واليتامى يتيمانانو ته والمساکين مسکينانو ته وابن السبيل مسافرو ته والسائلين سوال کوونکو ته غوښتونکو ته وفي الرقاب او خاص کر مال لګوي په خلاصولو د سوټونو کې په خلاصولو د سوټونو کې مال ورکوي امام مالک رحم الله قرطبي د امام مالک رحم الله قول را نقل کړی دی او بیا په اجماع د امت د علما را نقل کړی دا چې تخلیص الاثار واجب علی المسلمین د د قیدیانو خلاصول په مسلمانانو باندې واجب دي وین استغرق جميع اموالهم اگر که دې مسلمانانو قیدیان را خلاصول دا غو ټول مال راګیر کی ټول مال په کې ولګيږي بیا هم په مسلمانانو باندې بیا هم په مالدار مسلمانانو باندې د دغه خلکو را خلاصول واجب دي نو په دې وخت کې مسلمانانو مالدارانو له هم پکار دي چې هغوی که جهاد بن نفس نشي کولی یریږي نو دا جهاد بن مال په هغوی باندې واجب دی یعنی جهاد بن نفس په هم واجب دی چې راشي په خپل باندې وجنګيږي او که دغه نشي کولی نو په هغوی باندې جهاد بن مال هم واجب دی چې هغوی د الله په لاره کې مال ولګي او بیا خصوصا کوم مجاهدین یا کوم طالبات زنانه چې هغه د کافرانو سره د مرتدینو سره په جیلونو کې دي هغه را خلاص کې دا په دې خلکو باندې واجب دي او ځکه الله پاک ذکر کړی و فر رقاب په سټونو خلاصولو کې بیا فاطمه بنت قیس رضی الله تعالی عنها هغه ذکر کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې په مال کې صحق دی سوا د زکات نه یعنی زکات خو وجوبی دی انسان به خامخا وباسي دا غین علاوه نور حقوق هم دي لکه دغه روایت دارمی طبرانی او ترمذی ذکر کړی دی نو وفر رقاب هغه دادی چې سړی په دغه شپږو ځایونو کې د خپل مال سره د مال د مینې نه د الله په لار کې ولګي وقام الصلاه بل عمل دا دی چې منځ به کوي بدني عبادت به کوي منځ به د خپل خپل وخت باندې د غي د حقوقو د واجباتو او د فرایض سره کوي د جمع سره به کوي او دا غي چې څومره حقوق دي هغه به ادا کوي واته زکات فرضي وجوبي زکات به ور کوي والموفون بعهدهم اذا عاهدوا بل صفت دا دی کله چې د خلکو سره واده وکي نو خپل واده پوره کوي والصابرین فی الباساء والضراء وحين الباس او بل عمل دا خصوصا الله وي زمد حکم دا خلکو چې هغه صبر کوونکي دي فی الباساء په بدني تکلیفونو باندې، په وخت د بیمارو د مرضونو کې، والضراء، او په وخت د مالي تکلیفونو کې چې هغوی ته نقصان ورسیږي، وحین الباس، او خصوصاً په وخت د جنګ کې، الله پاک د دې خلکو لپاره په ناشنا ډول د کلام طریقه بدله کړله او ځان له والصابرین فی الباساء والضراء ذکر کړ چې زه صفت کوم د هغه خلکو چې هغوی صبر کوونکي دي په بدني او مالي تکلیفونو کې. او وحین الباس په وخت د جنگ کې اولئک الذین صدقوا پچا کې چې دا صفاتونه دي همدا خلک رښتونی دي او اولئک هم المتقون همدا خلک د الله پاک نه یریدون کې دي همدا خلک پرهیزګار دي عزتمندو کمنګ او تاسو په دې خبره باندې خوشاله یو چې مونږ ایمان راوړې دي او صرف بس د دې لپاره الله پاک پیدا کړي یو چې مونځ وکړه، روژه ونیسه، زکات ورکړه او د نورو عملونو خیال نه ساتو نو دا به زمونږ او ستاسو ډېره غلط فهمي وي او دا به زمونږ او ستاسو د دنیا او په آخرت کې د نقصان ذریعه ګرځېږي. په دنیا کې په دې شان سره چې کافر به په مونږ باندې حمله وکړي، کافر به زمونږ نه ځمکه لاندې کړي، کافر به زمونږ نه مالونه لاندې کړي، کافر به زمونږ په اقتصاد باندې قبضه وکړي او کافر به زمونږ ځوانان په جیلونو کې واچي کافر به زمونږ په عزتونو باندې تیرې وکړي نو زمونږ ته به دنیا کې هم نقصان را ورسیږي او په آخرت کې به مونږ بیا د الله په دربار کې ولاړ یو سر به مو ټیټ نیولی او بیا به مونږ د الله په دربار کې جواب نشو ورکولې ځکه چې موږ به د الله اوامر پوره کړی نه او د الله د نواهیو نه بمزان نه ساتلې نو د الله په اوامرو کې سرنګ چې مونږ دې څرنګه روژه ده دغه شان ته د الله په اوامرو کې په حکمونو کې قتال فی سبیل الله هم دی قتال فی سبیل الله څنګه چې الله پاک نور احکام فرض کړی دي د چې الله پاک فرمایي کتب علیکم القتال فتاسو باندې جنگ کول فرض کړی شوی دی د خلکو سره او بیا فرض خو مونږ پیژنو چې دې ته ویل کیږي چې هر هغه حکم هر هغه عمل چې هغه په دلیل قطعی او سره ثابت وي چې شوبه پکې نه وي د هغې حکم دا دی چې د هغې عقیده د فرضیت ساتل او عمل کول پرې لازم دي، نو زمونږ څرنګه په جهاد فی سبیل الله الله وایي فرض دی او مونږ یې د نفل عقیده ساتو چې نفل دی که چا وکړ که ویې نه کړ، که چا وکړ ثواب ورته ملاو شو که ویې نه کړ ګناهګار نه دی، نو دا خو تقوا نه ده، بلکې هله به مونږ متقیان شو چې کله مونږ جهاد فرض وګڼو او بیا مونږ جهاد ته راپاڅیږو جهاد وکړو. او د جهاد نه کولو حکم دا دی یو سړی ترې جهاد سره د قدرت او طاقت نه نه کوي نو فاسق دی او منکر ترې نه کافر دی هسې نه چې زمونږ دا عقیده دې خبرې ته ورسیږي چې مونږ جهاد صرف فرض بولو فرض قدر نه ګڼو بلکې نفل یې ګڼو نو بیا به مونږ د جهاد د فرضیت نه منکر شو او د کفارو په درجه کې به ودرېږو او که بیا مونږ جهاد فرض بولو سره د قدرت او طاقت نه نه کوو د جهاد لپاره قدرت او طاقت دا دی چې انسان په سلور اندامو باندې روغي او د ته هیڅ قسمه تکلیف نه عاقلی بالغی مسلمانی او په اندامونو باندې روغي په دې سړي باندې جهاد فرض عین دی دا جهاد دا دا به جهاد کوي چونکه دی وخت جهاد فرض عین دی نو موږ له په دې وخت کې مونږ ټول مسلمانانو نه دا مطالبه کوو چې هغوی راپاسېږي او د الله په لاره کې جهاد وکړي ځان د شیطان په غولولو باندې نو ونه غولئ یا ځان د کفري میډیا په دروغجنو تبلیغاتو باندې دوکه نه کړي او د میډیا د د میډیا د خبرو نه اثر وانه خلی او په هغه باندې عمل ونه کی چې اسنه دنیا او آخرت کې موږ تاسو ته نقصان ورسیږي نو ځکه الله پاک په دې آیات مبارکه کې ذکر کوي وحین الباسی خصوصا په وخت د جنگ کې په تکلیفونو باندې مصیبتونو باندې صبر کوونکي خلک الله پاک د دې ذکر صفت کوي او دا خلک اولئک الذین صدقوا رښتوني مؤمنان دي اولئک هم المتقون هم دا خلک پرهیزګاره خلک دي د نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه نه روایت دی هغوی فرمای چې حلال هم ښکارا دي او حرام هم ښکارا دي خو د دې په مینس کې داسې امور دي چې د هغې حلت او حرمت مشتبه دي پس چا چې ددې څیزونو نه ځان وساته، دې سړي د خپل ځان او د خپل عزت حفاظت یې وکړو، د خپل ایمان حفاظت یې وکړو، دا سړی کامیاب شو. شهر ابن حوشب رضی الله تعالی عنه فرمائی، متقی هغې ته ویلې کیږي څوک چې دسې کار، داسې کار پرېږدي چې په هغې کولو کې څه ګناه نه وي، خو د وجې د یېرې د دې خبرې نه، هسې نه چې د هغې په کولو سره دی په ګناه کې اخته شي او مبتلا شي. نو داشانته هسې نه چې مونږ د دې خبرې د وجې نه چې مونږ یو فرضي عمل پرېږدو، د خلکو په دروغجنو خبرو باندې د خلکو په. دروغیائی میډیا باندی خپرولو باندی مونږ د فرضی عمل نکینو او په نافرمانی کی مبتلا شو دا شنتا ابراهیم بن ادهم رحمه الله یو لوی بزرګ تیر شوی دی هغه وای چې تقوا دې ته ویل کیږي چې خلق د ستا په جبه کې عیب مخصوص نکی او ملائکه مقربه دي ستا په کارونو کې عیب مخصوص نکی او دا شنتا الله پاک چې مالک د عرش دی هغه د ستا کی صعیب مخصوص نکی دیتا تقوا ویلی کیږي علی عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای تقوا دیتا ویلی کیږي چې الله ترى نفسك خيرا من احد چې ته د خپل ځان د بل چا نه غوره ونه بولی د ته تقوا ویل کیږي د وجنا د رستنې خبرې مې چې کوم وکړي خصوصا د مجاهدینو د پاره مجاهدین په دې خبره باندې مغرور نشي چې ګنې مونږ خو بس د الله پاک په لاره کې را وتلي یو دا یو جهاد زمونږ لپاره کافي دی نور څه ته زمونږ ضرورت نشته دی لکه علي رضی الله تعالی عنه روایت ما نقل کو چې ترک الاغترار بالطاعت د الله پاک په حکم منلو باندې سړی مغرور نشي نو مونږ په دې دوکه کې پرینوځو چې بس مونږ ګنې جهاد کو او مونږ د ټولو خلکو نه غوره یو او یا مونږ چې کوم دی د بل عمل مونږ ته ضرورت نشته دی بلکې څرنګه چې د جهاد ثواب ډیر دی دغه شانته د جهاد د لارې گزار هم ډیر سخت دی او مونږ خو لیدل کوم خلکو چې په خپل عملونو باندې غرور کاو تکبر کاو او په نور خلکو باندې ځان د پاسې حسابو هغه د لارې د سی وهل چې د همیشه لپاره د لارې نويستل او لاړل د کافرو په سفونو کې ملګری شو د مرتدینو سره ودرېدل دیو جنا هر وخت د الله پاک نه استقامت دعاګانې کول او هر وخت د الله پاک نه یره کول په دې خبره باندې حسنه که مونږ یو عمل نیک کو بل عمل زمونږ الله پاک ته بد نشي دا غي په وجه باندې الله پاک مونږ د خپل کار نه محروم نه کی دی وجنه علماء کرام ذکر کوي تقوا دې ته ویل کیږي الله یراک مولاک حيث نهاک چې تا دې تا دې الله پاک په داسې ځای کې ونه ویني کوم ځای نه چې تا الله پاک منع کړی ولا یقد ولا یفقدک حيث امرک او او د ورک دیني کې تا لره الله پاک په هغه ځای کې کوم ځای کې چې تا ته امر کړی دی یعنی کوم ځای نه چې الله منع کړی هلته دې تا ونه ویني او کوم ځای کې چې الله پاک تا ته امر کړی دی په هغه ځای کې دې تا الله پاک ومومي هسې نه چې ته په هغه ځای کې موجود نه دیو جنا د خصوصا علماء کرامو او مجاهدینو د دې زماني او طالبانو ته ډیر ضرورت دی د تقوا ځکه چې د تقوا ډیر فواید دي زه دا غنه یو څو ذکر کوم او هغه ډیر زیات د مجاهدینو سره تعلق لري یو دا غنه دا دی الله پاک ذکر کړی سورته انفال کې یا الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا ایمان والو که تاسو د الله نه ویریدلی یجعل لکم فرقانا نو تاسو ته به الله پاک فرقان درکړي علما کرام د دې څو معنی کوي یو معنی اسانه ده د تاسو ته به غلبه او فتح په دشمن باندې درکړي نو فتح او غلبه د الله پاک مجاهدینو ته ورکي هي مجاهدینو که تاسو د الله پاک نه ویریدلی نو تاسو ته به الله پاک په دشمن باندې فتح او غلبه درکړي دویمه معنی دا ده تاسو ته الله پاک د داسې بیان توفیق درکړي چې تاسو به په هغې سره د حق او د باطل تمیز کولی شي دا د علماو سره تعلق لري ای علماو که تاسو د الله پاک نه ویریدلی نو تاسو ته به الله پاک د حق وینا کولو توفیق درکړي او تاسو به بیا د باطل د بیانولو توفیق به الله پاک درکړي ويكفر عنكم سيئاتكم الله پاک به تاسو بد بد ورځي بد حالت به الله پاک تاسو خکې هسې که صغیره ګناهونه به الله پاک ستاسو نه لرې کړي ستاسو بدې ورځې به الله پاک ستاسو نه لرې کړي دویمه فایده دا ده او واقعي خبره ده چې دې وخت کې کافر په مسلمانانو باندې راجمع شوي دي او زیات تکلیف او د هغوی نښه او هدف هغه مجاهدین دي نه یې مجاهدینو که تاسو د الله پاک نه ویرېدلې نو تاسو ته به الله پاک تاسو بدې ورځې به ښې کړي یعنې دا بد حالت چې تاسو اوس د کافرو د کافرو هدف او نشانه ګرځېدلي یئ، کافر په تاسو پسې ګرځېږي، په غرونو کې هم تلاشي کوي، داسې ورځ به راشي چې انشاالله تاسو به بیا کافر په خپلو ښارونو کې تلاشي کوئ او تاسو به یې نیسئ، ستاسو حالت به الله پاک ښه کړي او درېیمه فایده یې دا ده، ویغفر لکم ذنوبکم، الله پاک به تاسو ته ګناهونه معاف کړي، یعنې په دنیا کې به ستاسو حالت ښه کړي، په اخرت کې به الله پاک تاسو ته ټول ګناهونه معاف کړي. دویم، سورت. طلاق کې الله پاک د دې ذکر کړی دی هلته کې الله پاک د تقوا فائدې ذکر کړې دي و مې یتق الله یجعل له مخرجا څوک چې د الله پاک نه ویری دو الله پاک به هغه د پاره د هر مشکل نه د وتو لار تلاش کی الله پاک به هر ته هغه ته د هر مشکل نه د وتو لار ورکی او ضروری خبره ده چې په دې وخت کې څومره مسلمانان خصوصا مجاهدین هغه د کفارو سره د کفارو د طرف نه د تکلیف سره مخامخ دي نو الله پاک به دوی ته د هر مشکل نه د وتو لار ورکي و من يتق الله يجعل له مخرجا څوک چې د الله نه ویری ده نو فائدې دا ده الله به ته د هر مشکل نه د وتو لار ورکي او دیمه فبل فائدہ ويرزق من حيث لا يحتسب او دته الله پاک روزي ورکي د دسه طرف نه چې د دبه وهم او ګمان هم نه د ده وهم او ګمان کې به هم هغه نه راځي او الله پاک به ده ته د غیب د طرف نه د خپل طرف نه روزي ورکړي او یقینا چې دا الله پاک د خصوصي انعام دی چې د مجاهدینو سره یې کوي او په داسې وختونو کې هغوی ته چې هغوی نا امیده شوي دي د روزۍ نه الله پاک هغوی ته روزي ورکړې ده او بله فایده الله پاک ذکر کوي په همدې صورت کې ومن یتق الله یجعل له من امر یسرا څوک چې د الله پاک نه ویرېده نو یجعل له من امر یسرا او څوک چې د الله پاک نه ویریده نو الله پاک به د ده ټول ګناهونه معاف کړي ویعظم له اجرا او ده ته به الله پاک لوی اجر ورکړي په آخرت کې چې هغه جنت دی یعنې دی به الله پاک جنت ته ننباسي او دا خو په حدیث مبارکو کې بیا الله پاک نبی علیه الصلاة والسلام د مجاهدینو دپاره خصوصا د د داسې جنتونو ذکر کړی دی چې هغه بیا د نور چا دپاره نشته دی یعنی خصوصا مجاهد دپاره د انعام په تور باندې څو کارونه دي بعضې د هغې نه دا دي چې الله پاک دې ته بخښنه کوي د ټولو ګناهونو الله پاک دې د ځنکدن د سخت نه بچ کوي الله پاک دې د قبر د عذاب نه بچ کوي الله پاک دې د حشر د عذاب نه بچ کوي او د د شفاعت الله پاک د دوه یا د او یاو کسانو په باره کې چې جهنم په واجب شوی الله پاک هغه ورته هغه قبلې او د ته دوه یا خور الله پاک په نکاح کې ور کوي نو دا شنت الله پاک په جنت کې د مجاهدینو د پاره سل سل درجې تیارې کړې دي چې د دوو درجو په مابین کې دومره مسافت دی دومره فاصله ده لکه څومره چې د ځمکې نه د اسمان د ځمکې او د اسمان په مابین کې مسافت دی دومره در دومره لريواله د جنت د دوو درجو په مابین کې دی نو ستاسو څه خیال دی بیا د سلو درجو په مابین کې به څومره لريوالی او د الله پاک خصوصا د مجاهدینو لپاره تیار کړی دي نو بیا موږ تاسو له الله پاک نه تقوا انتهایی ضروری ده د الله پاک نه مونږ ویریګو هر عمل چې مونږ کوو د الله د رضا د پاره کوو هر عمل چې مونږ کوو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې کوو په اخره کې زه دومره ویم چې د تقوا علامات څه دي یو سړی به متقی څنګه مونږ معلومو نو سلور علامه علما کرام ذکر کوي دا بچا کې وی نو دې سړی ته متقی ویل کیږي او دا په تقوا باندې فایز دی دا سړی پرهیزګار دی نمبر 1 دا من صبر علی البلاء په مصیبتونو تکلیفونو باندې یو سړی صبر کاو لکه مثال کې زموږ استاد سره دا خبره ډیره خای چې موږ تاسو کافر مرتد د پاکستان فوج را پاسې د مونږ د وطن نه راويستو زمونږ دلته کې هر څه پاتې شو او مونږ پردي وطن ترالو هجرت مو کو په دې مصیبتونو تکلیفونو باندې مونږ صبر وکړو نمبر 1 نمبر 2 ور مر رضیا بالقضاء او د الله په تقدیر او فیصله باندې راضي شو چې دا د بد الله د طرف نه زما په باره کې دا فیصله وه بس ما ته قبوله ده او دریم وشکر النعمه د الله د نعمتونو شکر یې وباسه نعمت دې ته نه وایي چې ګنې یو سړي ته ډېره ملاو شوله نو دی به پې شکر وباسي بس د الله د طرف نه چې کوم شی ده ته ملاوېده اګر که هغه د ده د بدن روغ روغ بدن دی اګر که هغه ده ته معمولي غوندې کې خوراک ملاوېدل دي د الله د طرف نه دا د الله د طرف نه نعمت دی چې دی په هغې باندې شکر وباسي او څلورم علامت دا دی چې دې ځان د قرآن احکامو ته تابع کی او ځان باندې هغه لاګو او عملی کی نو دا څلور خبرې چې په چا کې پیدا شولې دې سړي ته موږ متقي ویلې کی ویلې شو دا سړی متقي دی او دا سړی د تقوا په اعلی درجه باندې فایز دی نو موږ تاسو سره دا خبره ډیره خای چې موږ تاسو په دې باندې یې نظام د الله نه ویریږو تقوا خپل کو او کوم کارونه چې کوو هغه د الله د رضا لپاره کوو او د مخلوق نه پکې ځان وساتو په اخره کې به زه د حکیمانو یو قول را نقل کم حکیمان وایي کنه یعنی هغه خلک چې د هغوی خبرې د حکمت نه ډکې د تقوا څه ته ویلې کېږي متقي هغې سړي ته ویلې کېږي چې هغه څه چې په دې زړه کې دا بهر راواخلي په یو پلیټ کې کېږي او بیا خلکو ته وایي چې ویې ګرځوي په دې بازار کې او خلک په بازار کې وګرځي او د د په زړه کې دومره هم یره پیدا نشي چې خلک زما د عمل ویني نو سبا وای نو ضروری خبره ده دا ډیر یو لوی او ګران کار دی عبد الحی لکنبی رحمه الله د دې یو مثال ذکر کړی دی هغه وایي که په ورځ د قیامت باندې الله پاک ما ته وایي خپل ځان یادوي چې په ورځ د قیامت الله پاک ما ته وایي چې عبد الحی لکنبی زه دا جنت ته نه باسم خو صرف دا تا چې څه په دنیا کې کړي دي د دې لږ غونته کې خاکا دې خلکو ته خیم وای زه به ورته غاړه کې نه دم ځکه چې زما ژوند داسې تیر شوی دی چې کېدای شي چې ما داسې عملونه پټ پټ کړي او هغه عملونه که زه اوس دنیا ته راښکاره کېدل نه غواړم او بیا په ورځ د قیامت باندې سره د دې نه چې الله پاک ما سره وعده وکړله چې زه تا جنت ته ننباسم خو صرف ستا د دنیا د زندګۍ معمولي غونته کې فلم یو خاکه د خلکو ته ښیم وایي زه به ورته غاړه کېنږدم نو چې د عبدالحی لکنوي رحم الله غونته کې یو بزرګ انسان هغه دې خبرې ته غاړه ږدي نه نو زمونږ او ستاسو به څه حال نو چې زمونږ او ستاسو پټ کارونه او زمونږ او ستاسو ښکاره کارونه دا ټول د الله د رضا دپاره هر عمل چې کوم دی نو هغه د الله او د الله د پیغمبر حکم وي د هغه تابعداري نو مونږ او تاسو به انشاءالله په هر ځای کې جګې سترګې به په دنیا کې هم په آخرت کې هم خصوصا په قبر کې به هم مونږ د الله پاک د کومې فرشتې چې زمونږ نه پوښتنه کوي په جګو سترګو باندې به مونږ هغوی ته جواب ورکړو که مونږ او تاسو دلته کې ځان برابر کړو که مونږ دلته ځان برابر نه کړو نو بیا به مونږ او تاسو ته په هر پاټک باندې په راتلونکي باندې مشکلات وي الله پاک دې مونږ او تاسو د هغې نه وساتي او الله پاک دې موږ ته ټول راتلونکي وخت اسان کړي الله دې موږ ټول مجاهدینو ته په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي په اخر کې یو خبره بل وکم چې ګوري د تقوا نه دا هم دی د امیر اطاعت کول دا هم تقوا ده ځکه حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اوصيکم بتقوا الله وبالسمع والطاعه اے خلقا زتا استاد الله نه د الله نه د یری وصیت کوم د الله نه ویریږي او دې وبالسمع والطاعه او تاسو ته وصیت کوم زه د خبره د اوریدلو او د اطاعت کولو نو خبر اوریدل د امیر خبر اوري او بیا د امیر د خبرې اطاعت کوي او ان شاء الله العزیز کې زمونږ امیران د شر برابر دي او دا یو اسلامي تنظیم دی یو اسلامي تحریک دی هغه به قطعا مونږ ته د ګناه امر ونکي نو دا غوي امر چې دی زمونږ د پاره په مونږ اوریدل هم واجب او په مونږ باندې دا غوي عمل پاغه منل هم واجب او دا هم تقوا ده ځکه بل روایت کې راځي نبی رسول الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حجۃ الوداع په موقع باندې اخري بیان د الله د پیغمبر ټولو حجانو ته وکړو هغه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اے خلکا اے خلکا اتقوا ربکم د خپل رب نو ویریږئ وصلوا خمسکم او پنځه وخت مونږ کوي وصوموا شهرکم او دروجي د رمضان روجي نسی واتیعو امراکم او د خپل امیرانو تابعداري کوي تدخلوا جنت ربکم د خپل رب جنت ته بننه وسی